د څلورم آیات څخه دا شروع دی پر شپږم آیات ما ختم کی نو هغه تلاوت چې و ما نو سره سولی کنه درس به ان شاء الله سی تر نهم آیات پورې په اولایک هم الظالمون نو الله دې توفیق راکړي چې ورسیږي دا مګادس چې درس چې دی هغه د څلورم آیات څخه تر نهم آیات پورې کیږي اوس د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې د پرون په درس کې چې وو الله عز وجل مؤمنان منع کړل د محبت او موالات څخه د کفارو سره چې د کفارو سره به مؤمن محبت نکي دوستي به نکي ولی الله ول دا زما هم دشمن دی او مؤمن استام دشمن دی الله تعالی خپل دشمنی هم بیان کړی و چې دوی زما سره څنګه دشمنی کوي ول وقد كفروا بما جاءكم من الحق چې کوم شی حق دی چې قران دی زما نبی دی دی هغه څخه انکار کینو خو الله زما دشمن دی زما هغه معزز شیم چې قران دی او رسول دی هغه ته نه مني نو خو زما دشمن سولې که واقعي ته زما په لار کې جهاد کوي وابتغاء مرضاتي که ته زما د رضا طلبه یې دغه محبت مه کوه دا دوه نه سره جمع کېږي چې ځان ته مجاهد هم وایې و ځان ته دا هم وایي چې د الله تعالی رضا غواړم او دا کار بیا هم کوي چې د کافر سره دوستي او محبت کوي قرارداد ملاقاری عبارت محبت نه دی قرارداد جلا دی راکړه ورکړه جلا ده محبت چې په زړه کې تاته دی ښه خوند درکوي په زړه کې دې د ده سره دوستي چې د ده نظام کامیاب سي دغه ته محبت ویل کیږي پر مسلمانانو دې بده پیرزوي پر دوی ښه پیرزوي نو د دا کار الله منع کړو په تیر درس کې په هغه دلایلو باندې کړو چې دا اوس مې درته وویل د هغې منع تایید د نن په درس کې کیږي په بله طریقه هغه بیا دا ده چې الله عز وجل موږ ته راشي خو چې په ابراهیم علیه السلام پسې اقتدا وکړه د ابراهیم علیه السلام قصه ته واوره چې هغه د کفارو سره دوستي کول خو ته هم ځان پر ملت ابراهیمي بولې چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم هره ورځ په هر لمانځه کې درود پر وایه که نه پر وایه نو چې ته پر ابراهیم علیه السلام وسلام درود وایې د ابراهیم علیه السلام وسلام د ملت دعوه کې چې زه پر هغه ملت باندې یم نو د ابراهیم کردار خو د کافرانو سره اوس به زه درته کښېږدم چې دغه رقم دی نو که د ابراهیم علیه السلام پر قدمو ځې الله وایي دغه کار دی دا نسی کېدلی چې هلته صلات سلام پر ابراهیم علیه السلام وایي دلته بیا ځې د کافر سره د لکۍ اړوي دا کار نسی کېدلی نو کېدای شي په خبره اوس پوهېدلی شي پرېږده چې دی دغونه جاهل دی پر هغه دروازه نه راځي خامخا دغه ټکی تور وراړېږي مې ورخلاصو یې ګورې کېدای شي په خبره اوس پوهېدلی شي نو درس اوس را شروع کوم چې دا بل عنوان دی بله طریقه ده دپاره د چا د دغه چې مؤمن را منع کړي د هغه دوستۍ څخه په څه رقم یې را منع کوي چې ستا مقتدا او رهنما خو ابراهیم علیه السلام وسلام دی ابراهیم کله کول د هغه کیسه وس کوي داسې وایي الله وایي قد په تحقیق سره کانت ده لکم ستسی د فار ای مؤمنانو اسوتون اقتدا حسنتون شایسته اقتدا ده فی ابراهیم په ابراهیم علیه الصلاة والسلام کې ګوره ما په پلانی پسې اقتدا کړې دي اقتدا دغه معنی د تابعداري دغه دعوه مې کړې ده چې زه تابعدار یم دغه نو ستا دپاره په ابراهیم کې نیکه تابعداري ده په ابراهیم علیه الصلاة والسلام پسې اقتدا وکړه تر دغه نیکه خبره نه جوړېږي نو کېدای سي په مضمون پوه سي قد په تحقیق سره کانت د لکم تس لره دا لکم خطاب چاته دی مؤمنانو ته دی اسوتون اقتدا ده حسنتون شایسته اقتدا ده فی ابراهیم په ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام کې چې وس مثلا سړی په یو ډاکوب سي اقتدا کې دا خو اقتدا ده خو سیئه ده بد اقتدا ده نو په ابراهیم چې اقتدا کوي دا اقتدا ده حسنه اقتدا ده شایسته والذین او په هغه کسانو کې معه چې د دغه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام سره دي د ابراهیم علیه السلام سره هم خپل اصحاب ورسره او چې پر دی ایمان راوړي نو په ابراهیم علیه السلام پسیسه او هغه د په اصحاب پسیسه چې هغه څه کوله په دې دوه کې ستاسو لپاره نه کوي قبله د په ابراهیم کې ولذین معه او په هغه خلکو چې د سره ملګری او اصحاب نو څه وخت نیک اقتدا ده د دوی کم کار دی چې زه اقتدا پسې وکم په ابراهیم سي اذ هغه وخت هغه وخت در په یاد کړه چې دغه سي مسله پیښه شوه نو ته په دې پسې اقتدا په هغه وخت کې وکړه چې د کم کار په دغه ټیم کې کړی دی اذ هغه وخت قالو چې دوی وویل د ابراهیم او خپل انډیوالان لقومهم وقوم ته د دوی وویل ته خپل قوم دلته را شروع سو پردی ته نه کتلی خپل قوم ته ول ان بشک موږ براء موږ بیزار یو دا براء ملقری جمع د بریء د بریء بیزار ته ویل کیږي لکه زرفا چې جمع د ظریف د ظریف زیرک سړي ته وای زرفا جمع ده نو دا هم دغه جمع ده دی براء موږ بیزار یو منکم لتس څخه جلا یو درسه ما او ستا وینه نه سره ګډیږي خپل قوم ته ګډ دی ګوره قوم یې ذکر کوي اذ قالو لقومهم ومما او موږ د هغه شي څخه بیزارو تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله څخه دا د الله څخه بغیر چې تاسو د بتانو عبادت کوئ د دې څخه هم موږ بیزار یو نو ګوره قوم چې ولستا څه بیزار یم ستا د عمل بیزار یم ستا عمل دغه دی چې وغیر الله ته سجده کوي دام نه کوم نو کفرنا موږ کافران یو موږ منکران څوک ورته وایي ابراهیم علیه السلام ورته وایي د ابراهیم علیه السلام انډوالان ولې خپل قومان ته وایي موږ کافران یو بکم په کسر یعنی بدینکم د بیو د کوم ترمنځ مضاف کښېږده بکم په تس کافران معنا په جنس دا ستا د جنس زه کافر یم کافر معنا منکر وبدا بیننا وبینکم العداوه وبدا او راښکاره سو بیننا په منځ کې زموږ و بینکم په منځ کې ستاسې العداوه دښمني دښمني زما او ستا تر منځ ښکاره سو برملا سو والبغضاء او بغض زما او ستا تر منځ بغض دی شوم نه سر راځي د څه وخت لپاره څو ګنټې څو شورز ابدا د ګرد عمر لپاره موږ ته بالا سره دښمنان دي موږ ته دوستي نه کیږي یعنی دا خو نو په کراتو مراتو مخالفت خو رالی دلته مخالفت الته مخالفت دلته هغه خو نغه دی بیان شوی دی چې ابراهیم علیه صلوات و سلام د خپل پلار سره څونه دغه وکړ چې ګای بول د ستوري زما خدای دی ګای بول د سپوږمۍ زما خدای دی ګای بول د المر زما خدای دی خو دغه رقم دلیل ور سره وایي برا پلار ملامت کینو دا خو ډیر رااله برا خبره دغه ځای تر چې په ډنګ پیل سوچ برای اعلان ورته وکي چې انا براء منکم مرسیست خبي زار یو و مما تعبدون او دا هغه شیانو چې بیا زار چې عبادت کوي من دون الله کفرنا بكم موږ منکران په تاسو او ستاسو په دین و بدا بیننا و بینکم العداوه او زموږ ستاسو تر منځ عداوت ښکاره سو والبغضاء بغض را ښکاره سو ابدا د ګد عمر د پاره حتی تؤمنو دغه بغض به در څه وخت دی زموږ ستاسو تر منځ د خپل قومان کې پای څه وخت راځي حتی تؤمنو تر هغه وخت پورې چې تاسو ایمان راوړي بالله پر الله عز وجل وحده یوازې یعنی الله باندې خو دوی هم ایمان درلود د ابراهیم علیه السلام قومان خو شرک کاوه ولیا چې پر یوازې الله ایمان راوړي دغه شرکي خدایان ځینې کاټ کړه په دې پوهېږه که نه پوهېږه یعنی د مخ هم دوی خو ایمان درلود پر الله باندې خو په ایمان کې څه شي ورګډ کړي یو شرک یې ورګډ کړي نو دی داسې ورته حتی تؤمنو بالله وحده تر څو چې تاسې ایمان راوړي پر الله پاک باندې وحده یوازې شریک به نه ورسره دروي تر دې ځای خبره واورېدل مولا قاری پښتانه چې د یو چا څخه بجې سي دا بل سره چې دا بغز ډیر سي نو په هغه ځای کې دی د سی وای بره وای یا دی پل مڅو څه کوا پل څو څه کوا معنا زما او ستا جوړ نه سره کیږي په دغه تعبیر ورته وای پښتون نو هغه پښتني اصطلاح نه ده فقط تاسو داسې څرګنده سي چې دلته دوی دغه نه مقاطعه وکړه لکه پښتون چې د چا سره مقاطعه کوي دا تر هغه ډیره مقاطعه ده ګوره ګرد قوم ته اعلان کی چې بالا کار نه سره در سره بغض مو دي سره ته دښمنان دي بالا د ګرد عمر د پاره تر څو چې ته د ایمان را نه وړي تر دې ځای چې خبره خلاصه سول اوس برته دا غونډه د هغه آیت مضمون ته ګور وګوره چې الله ول تشته د ابراهیم په دغه سکردار کې اقتدا ده ابراهیم چې د الله د دشمن سره دغه سي مقاطعه وکړ نو مسلمان لکه د حاتب ابن ابي ولتع قصه خو تسیار ده ته ولې پټ د کافر سره لاسونه لري ته ولې پټ روابط سره لري نو ګوره یو خدای پرون شیان و چې کوم مؤمن یې کوم مجاهد یې دا کار مکو وسه دا خبر ورته وکړه چې کچېری واقعي ته د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اتباع کوي هغه دغه رکان کار وکي چې دغه سي مقاطعه اعلان کړ بغض ورسره اعلان کړي چې ورسره اعلان ورش کارا کړ او بدا بیننا د بدا تور څخه بل اتمام به وبدا ښکاره سو بیننا په منځ کې زموږ او بینکم په منځ کې تس العداوه او دښمنی مو بر الله د سره برای بدر هدا خلق پر چم تر پرده لاندې نه کیږي سر را بر سیر اسو دغه سوال پس یو خبره دلته کې الله پاک الا قول ابراهیم الا مګر نه تاسو اقتدا مکوي قول ابراهیم په خبره کې د ابراهیم چې د کړه ولې ابي خپل پلان ابراهیم علی السلام خپل پلان ته یو خبره کړه په هغه ځای کې مؤمنانو ته د ابراهیم علی السلام پسې موځي هغه نو څنګه خبره و خبره داسې و چې د خپل پلار ته ویلي و چې پلار ته دعوت ورکړي ارڅه ورسره وکړله مانا هغه خپل خواخوږي ورښکاره کړه چې زړه مې در باندې سوځي الله دې ورته اچي هغه نه مسلمان کېدی نه مؤمن کېدی نو ده دا ورته ویل لاستغفرن لک دا پسې توري دي الا قول ابراهیم مګر نه دغه قول ابراهیم چې دا خبره وکړه چاته لی ابيه و خپل پلار ته چې تا مې ځنی وخته باره ول استغفرن زه بخامه خبر شنه غواړم د الله تعالی د طرف لکه ستا د پاره د الله څخه به بخښنه غواړم ستا د پاره وما املک لك من الله من شيء وما املک زه خو مالک نه یم من الله د طرفه څخه د الله من شيء د هیڅ خو زما په لاس کې قدرت نه دی که زما په لاس کې قدرت وای خو د څه به مې ایمان تا ته درکړی مؤمن کړی به مې وای نو چې د وصل خبره وتلې ده نو استغفار دی بخښنه به درته غواړم چې الله پاک زما پلار وبخښي کېدای شي په خبره پوه شي نو دغه استغفار خو ده کړی دی ابراهیم علیه صلات وسلام د خپل پلار دپاره اوس الله تعالی مؤمنان په دغه ځای کې منع کوي برای دا مه کوئ دا کار د مشرکو د کافر دپاره بخښه لا مه غواړه چې خدای پاکه ویې بخښه کېدای شي په خبره پوه شي دغه کار ابراهیم کړی دی چې مه کوه اوس نو ابراهیم علیه صلات وسلام دا دعا چیرې کړې ده چې الله پاک زما پلار وبخښه په سورت ابراهیم کې یو څلوېښتم نمبر آیات دا رقم دی رب نغفر لی ای رب زما بخښنه ماته وکړه ولی والدی او زما مور پلار ته وکړه ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب او د مؤمنانو لپاره په هغه ورځ باندې چې حساب قایمیږي ټولو ترازو ایښول کېږي د خلکو سره حساب کېږي په هغه ځای کې عددي استغفار ذکر سوی دی نو دا یې دفعه د سوال دلته وکړه دا استثناء یې وکړه چې په ابراهیم سي اقتدا وکړي خلک وایي چې په ابراهیم سي اقتدا کوم مشرکانو ته دعاوې کوم خو ده کړې ده خپل پلار ته الله دلته استثناء وکړ چې چپ له دغه ځایه ماشول په ابراهیم سي اقتدا کوه نور په ټولو اقوالو کې د دې اقتدا وکړه په ټولو افعالو کې د دې اقتدا وکړه الا قول ابراهيم مګر نه دغه قول د ابراهيم چې ول استغفر نه زه به تا ته بخښنه غواړم دا خو وعده ورسره وکړه هغه وعده چې پر ځای کړې د مار په صورت ابراهيم کې هغه دعا نقل شوې ده چې رب نغفر لي ولي ولي والدي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب په دغه ځای کې به په دې پسې اقتدا نه کوي کېدای شي په خبره ته اوس پوهېږي په یو بل آیات کې راځي آیات د سورة توبې دي دوه آیات دي دا مسله هلته موږ ویلې ده په تفصیل خو بیا زه تا ته لږ نوکې وایم ما کان للنبي والذین آمنو نسته هیڅ نبي لره یا خاص محمد علیه السلام لره والذین او هغه خلکو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دي ان دا نسته یستغفرو للمشرکین چې دوی مغفرت وغواړي دپاره د مشرکانو دپاره مشرک نه معنا ار کافر چې دی اوس به کافر مړ سوی خانقاه په اتا جوړي برم الله صاحب ناس الله مخبر له ورحم الله صراحتا منع کړ د چې دنه بیکار دانه دی ور سره شای نه چې دا کار کوي چې مشرک تفار استغفار غواړي او چې مؤمنان دي د ایمان دعوه کوي دغه د فارهم ولو كانوا اولي قربا په هغه ځای کې الله تعالی په دا یو سل درلسم آیات کې د سورۃ توبه وای کڅ مغه ستا قریب باندې پلار دې پر شرک مړ نعوذ بالله ورور دې پر شرک مړ دې نعوذ بالله هغه ته تدوانه څه کولای شي لاس ورته کې الله منع کړ من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم دا ته مکه او من بعد ما ورسته تر هغه تبین چې تاسو ښکارا سوره کوم خبره چې انهم دی اصحاب الجحیم دي چې مؤمنانو ته دا ښکاره سوه چې مشرک ګرد عمر دپاره په دوژخ کي دي پر کفر چې څوک مړ سي د ګرد عمر دپاره په دوژخ کي دي نو چې دا در معلومه ده دعا دي چی ده چې تعالی هم اغفر له ورحمه نو دا بیا د څه دپاره کوي نو ګوره په دغه یو سلو ډېر لسم آیات کې رسول علیه السلام محمد علیه السلام او اصحاب ټول منع کړه چې کافر ته دعا مه کوه چې خدای پاک ویې بخښي هلته دغه سوال وارد دي چې ابراهیم علیه السلام نو ولې کول دا الله موږ منع کړو نبی علیه السلام او مؤمنان یې منع کړه هلته په هغه سوره چې توبه کې د یو سلو دیارلسم په څېر چې د دغه سوال دا پکې چې ابراهیم ولې کول الله هغه بیان داسې کوي هغه ایات دلته تاسې واورئ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وما کان نو استغفار بخښنه غوښتل ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لابیه خپل پلار ته الا عن موعده مگر نه د وعده د وجه چې د پلار سره وعده کړو چې هغه ایمان نه راوړي د دې نتلی بلل نو خو ما په لاس کې چي نسته بس دا ازما استا سر کول دوای به درته کوم چې الله هدایت درته هغه د وعده کړو نه خپل وعده پر ځای کول خود اوغه د سورته ابراهیم کې چې مال رب اغفر لي ولي والدي هغه دعای ورته وکړه تا هغه مواشه د ولي کول الله هغه وعده کړو فلما تبين له کله چې ابراهيم ته ښکاره سوله کومه خبره چې انه عدو لله چې دغه د پلار د الله دشمن دی ایمان در پای نه راوړي چې دا ښکاره سو تبرأ منه ابراهيم عليه السلام مرول ځین بیزار ایم بیزار من کدل ته چې وس موږ دغه د بیزاری خبر و ګور هغه یاتونه به دیم پیات سي چې دغه دعا د ولي کول هغه وعده ور سره کړو تر دې ځای پورې کېدای شي اوس ملا قاري په خبره پوره پوهېږي دا بیان یې واورېدی چې د ابراهیم علیه السلام اقتدا وکړي په ټولو خبرو کې چا بله دغه یوه خبره کته و ابراهیم علیه صلوات و سلام الله تخبل پلار ته وجه دعا غوښته چې وعده یې امر سره کړې و وعده یې پوره کړه هغه دعا په دغه معنا نه و چې د پلار مړو د دعا ورته کول و ژوندي کافر ته وسم دعا کړي دغه استغفار دا معنی چې الله پاک هدایت ورته وکړي یا الله تعالی په زړه د رحم وبکیر کې چې ایمان راوړي دا نه معنی چې خدای دې وبخښي چې ایمان یې راوړي بخښ خپل په پسې دی یعنی دغه دعا اوس هم جایز ده ابراهیم علی السلام خو په دغه بنیاد کې ور خپل پارت چې الله پاک هدایت ورته وکړي یا الله پاک هدایت ورته وکړي نو وعده یې هم کړې او دعا یې پر دغه رقم و چې جایز و لیکن عام خلک په دغه پیږي نو چې عام خلک په دغه نه پیږي الله پاک ګر سره د ابراهیم علی السلام چم کول هم په دغه ځای کې د ده په قول مو که چې واضح هم هغسې دعا کوم خپل پلار ته وایم چې خدای پاک دې وبخښي معنا یې دا چې دی ایمان راوړي الله وایي کینو بره فرق نه سره کوي بره که مړو که ژوندی ورته کوي ابراهیم علیه السلام خو ژوندي ته کول هغه ژوندی کافر دغه څه چې الله پاک هدایت ورته وکړي نو د ابراهیم استغفار غوښتلو دوې وجې پیدا کړې یوې وعده ورسره کړې وه او بل استغفار په دغه واجو چې د استغفار دغه معنا مراد چې خدای هدایت ورته وکړي خو بیا هم تاسې پر دغه قدم باندې مه پسې دغسې دعا که که یې د هدایت وي که استغفار مو چې خدای پاک دې ته مغفرت وکړي د هغه مغفرت په دغه معنا باندې و خو به هر موږ په دغه ځای کې د اختلاط سره منع کړو بېرته ترجمې ته راځم نو دا خو د دوی معامله تر دغه ځای ذکر کړه ګوره دا یو آیات نه دی پوره چې دا ځای راوړ د دوی معامله چې ذکر سو په سیا الله پاک وایي ګوره چې قطع یې ورسره وکړه ګوره زما او ستا ترمنځ به را دښمني اعلان د بلا مې مه په ښو یادوه نه دي یادوم بس سره بېزاره یو مګر استي الله ته لاس پورته کی چې الله پاک زه خو عاجز یم د دغه نه غټ کفارو په غیږ ورلم چې بسته قوم دی بسته شار دی موږ یو څو نه پاره نو د استي لاس پورته کی مجاهد ته چل ورشي دول ربنا ای رب زموږ علیک پر تا خو توکل نه موږ توکل کړی الله پاکه توکل مو پر تا دی اعتماد مو پر دا دی دغه دی بېزاري خو مو سره اعلان کړل نو اوس دا غټ طاقت دی او ما ما عداوت ورسره اعلان کړي چې ستا په مقابله کې ولاړ یم نو لاس یې الله ته پورته کړي چې توکل پر تا دی نو و الیک و تا ته انا بنا مو رجوع کړی د الله پر تا مو ایمان راوړ دی دغه دغه رجوع په معنا د دې ده چې تا ته مو رجوع کړی چې پر تا مو ایمان دی نو خو دغه ایمان د وجه ما ته راپېښه ده چې د ده سره وزنه چلېږي زما ایمان دغه رقم دی چې بد نه مني زما ایمان دغه دی چې فحشا او منکر نه مني دی چې دی کار دغه دی دی دغه د ثواب کارونه بولي دی دغه اصلاحات بولي نو ما الله موږ پر تا توکل کړی دی او تا ته موږ رجوع کړی د ایمان راوړلو و الیک المصیر و الیک خاص و تا تعالی پاک المسیر رجوع د ټول لزمر د ټول رجوع و تا ته نو دا دعا وکړه دعا د اوغه مقاطعه په پای کې رااله نو وس ار مؤمن غره کوم مکلف چې د کافر څخه ځان دغه سی بیزار کې چې ندر سره جوړېږم یا الله توکل می پر تا دی مرسته می پر تا ده زما اسباب خودونه ولا کدي چې د جګړه کافر په غیر جوړ لره ورسم د پاس من خانه کې راته ناسې پر ګوا او شوي دا ورته ناسې نو بدغه وای چې ما توکل پر تا دی یا الله پسې نو چې توکل مې پر تا دی اوس نتیجه ورپې شي ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا ربنا ای رب زموږ لا تجعل ته مه ګرځئ نه موږ فتنه تن ده فتنه په معنا د مفتون ده معنا فتنه کړه سوي امتحان کړه سوي للذین هغه خلکو لره کفرو چې دي کافران سوي د دې څه معنا ده معنا یې دا ده حکیم المطرح رحمه الله د فتنې ترجمه په دې کړې ده تختی مشق تخته مشق مې مګرځه تخته مشق دا ده چې تخته شاګردانو جوړه کړي بس یا خپل الف پر وکاږي بیا به پر وکاږي دا رقم بیا جم پر کاږي بیا خراب کی بیا بل شي پر کاږي بل پلاک چیر رسامي کوله مثلا د پشي عکس پر کاږي نو دا تخته مشق ته که پشي پر کاږي که الف به پر کاږي که درخت پر کاږي که بازار او سړک پر کاږي تخته مشق ستا په لاس کې مسلمان چې مغلوب سي د کافر په لاس ورسي بره تخته مشق سي یې پلا په پښو راوځړوي ویې په هغه چې ارمان وختي براوي ته سره راکښته کړي بیا پر خوله پلاستیک راوار کړي بیا هغه ساه بنده سي جس جس غورځي دا بل عذاب دی بل پلاوي ته سي اوبه راوړي ماشین پر سټارټ کې په خوله کې اوبه ور واچي یا په سړني وربنې کې خوله دغه سي لاسونو پښې تړلي په خوله کې اوبه ورته وي نو خو په سږو کې تېرېږي هر زحمت چې پر هغه باندې تېرېږي بل پلا د مثال په تور وبجلی ته ورکی د ور دا غونه ورکی بل پلا کته سدی په سر د اوسپنې کڅونه ور اغوستي نو خو پر سر چې لکه درې باندې ډبره چې کښېرته ابل درې شو وروسه بل پلا پن زنجیر پر پیچل دی را پیچل دی په کپس کې اچولې خدا تختې مشق دی نو دوی چې دغه مقاطعه ور سره اعلان کړ چې یا الله پاک پر تا مو توکل دی نو چې توکل مو پر تا وکي یا رب ته به موږ د دې لپاره تختې مشق نه ګرځي چې ارسره باندې کیزه د پلاس کې معنا ماته ازادي راکې چې د ده په لاس کې نه یم د اچم مه راسره که ولې توکل مې پر تا وکړي نو چې زما توکل پر تا دی ما اعتماد پر تا وکړي یا رب د دغه نه غټ کافر په غېږ وارل ته به نو بیا دغه خواست قبله یې اله ربنا ای رب زموږ لا تجعل ته مه ګرځوې نه موږ فتنه فتنه معنا محل د چا د تطبیقاتو د عذابو چې بارانو موږ مفتون سو معنا په فتنه کې واچول سو د عذاب طاقت امن لرم خو انسان یم د دونه وهلو طاقت کمی خو لرم ایمان ولا کده لاس ورکوای سم د دوه جانو ترمنځ په دا بګرام کې د یو عرب سره تحقیق او یو مجاهد ماته ویل ول دوه غره به په وینو ولړ یو به ډبا ودالت دا تحقیق به ځین کاوه چې راپور ته وصول چې لاس یې کم کار کې د بور په جهاد بیا به راځه پاک ووه ووه ووه هغه د ایمان سیوا نه راو خدای په پټنیک واقع دی خوره کوي نو دا عذاب خو انسان درې وخت برداشت ولای شي خو اخر انسان کمزوري کیږي نو خبره ورته چې یا زه منکر یم نیکو نو عز بالله قران احکام نه منم نو خو فتنه کې وایي وایي کنه وایي وایي نو ځکه چې الله پاک ته مش په فتنه کې ما چې د کافر د لاس چې دا را باندې ځکه چې څه د تطبیق کول زه ځغ نسم کولای ته مګر زه موږ فتنتن فتنه معنا اچ په فتنه کې اچول سی په امتحان کې اچول سی للذین اغه خلق لره کفرو چې دي کافران سی وي پس ربنا ای رب زموږ واغفر دی واغفر ته بخښنه وکړي یا الله پاک لنا زموږ د پاره ربنا ای رب زموږ ګناه مو مرا معاف کړي یا الله که کوم کمزوري را څخه سوي ګناه را معاف کړي بل دغه دعا دا چا کوله دا د ابراهیم علی السلام قصه تر وسه روان ده دوه انډیوالانو امې مقاطعه اعلان کړه په پای کې دعا وکړه چې الله پر تا توکل چې توکل مې وکړي فتنې مې د کافرانو لپاره مه جوړه واغفر لنا که دا هم غلطي راڅه سوي ګناه راڅه سوي یا الله بخښنه راته وکړي انک انت العزیز الحکیم انک بېشکه ته انت ته یا الله العزیز غالب یې په عرش ته چې نفاذ د خپل احکامو کوي څوک دې مخ نشي نیولی الحکیم حکمت والا یا الله پاک رازدان یې پټ پټ پټ رازونه پکې کې لري نو چې دا دواړه صفات ته لري د عزت او د حکمت یا الله پاک زموږ سره دغه معامله وکړي موږ خو توکل پر تا کړی دی دا خیوه اقتدا د ابراهیم علی السلام ذکر کړ چې کومه خبره په تایید کړ د پرون درس چې معنا دوستي د کفارو سره مه کوئ هغه د پرون دلایل وه نن یې دغه کړه چې په ابراهیم پسې قدم واخله خو هغه دغه رقم کول بیا یې هغه استثنا راوښول چې دغه دعا ویله کافر ته مه کوه ابراهیم که کړې ده دغه وجه یې بیان کړه چې هغه خو دغه وجه وه چې وعده یې ورسره کړې وه مال چې بل ځای هغه خبره په سورت توبه کې موږ بیان کړې وه په تفصیل بل اقتدا راتلل دي الله وایي لقد له خامخه قد په تحقیق سره کان د لکم ستاسې دپاره فیهم په دغه ابراهیم او په انډیوالانو او اصحابو کې اسوة حسنه اسوة اقتدا ده حسنه ښایسته بیا د هغه خبره ته ذکر و په ابراهیم او ملګرو کې خو نو ستاسې دپاره ډېره نیکه اقتدا ده چې قدم پسې واخلي د چا د پاره دا د لکم بدل راوړي ملاقاری دا لمن کان دا د اوغه کان لکم بدل دی و لمن د هغه چا د پاره شي اقتدا د کان چاغي يرجو دی امید لري الله د الا پاک یعنی لقاء الله يرجو الله یعنی لقاء الله چې دی امید لري د ملاقات الله چې په ورځ د قیامت د الله حضور ته درېږم دغه عقیده چې لري ول یوم الاخره او د ورځې د اخرت عقیده لري نو ته که دغه عقیده لرې خو دا عقیده هم د دې تقاضا کوي چې په ابراهیم سي اقتدا وکړي د مخې مسوه ذکر کړل د عمل پر بنیاد باندې چې ابراهیم دغه سي عمل کړو د قوم سره مقاطعه وکړه قدم پسې واخلي دلته بیا ویل چې تا د پاره په دې کې ښه اسوه ده ولې خو دغه عقیده ته لرې چې وا د الله سره مخامخ کېږم او ورځ د آخرت راځي نو دغه عقیده خو هم تا پر چا ورپورې وي چې په ابراهیم پسې ځه هغه آخرت کامیابه دی د کافر په ډار پسې مه ځه چې پر کافر دې ورځه ده په هغه دې خوا بدېږي د هغه سره دې دوستي ده ګوره دلته د عقیدې پر بنیاد ذکر کړه دا لمن مال بدل د هغه ځای راوړي لکم ستاسې دپاره به هم الله وایي لمن د هغه چا دپاره کانه چې هغوی یرجو امید لري الله د الله د ملاقات والیوم الاخر او د ورځې د آخرت ومن يتولى نو خو الله دوی اقتدا وی ذکر کړی دا د نن په سبق کې د پرون د لایل ذکر کړی الله وایي چې دا ګر د دیوال د پراغه سر بیره خو خلق سته چې ته د ملا صاحب دا ایلا کفشي د ګر د جان په غیږ دی ورولې دا د چا په واسه پرات ولاکه مش خپل کاروبار خراب ولای شو مخ اړي پر بلځي ومن هر هغه څوک یې توله چې د مخ واړي د دغه خبرو د دغه دلایلو څخه د ابراهیم د اقتدا څخه کافر ته دوستی وړاندې کوي د هغه سره محبت کوي فإن الله هو الغنی الحمید فإن الله بشک الله پاک هو دی الغنی بے پروا دی الله او احتیاج نه درته لرم زی کړه د کافر په لکې په سیاسي په زی زه غنی یم احتیاج نه لرم تک جنت غواړي لاره دغه چې دروم شو کنه غواړي په کافر شې مخ ته شو دوه ځخته یادم الحمید الله ستایل کړه سوی دی الله وایي زما ستاینه کېږي ستا فکر دا دی چې موږ لمونځونه پرېږدو الله تعالی به نو څنګه خوابه دی باره وایه دا لمونځ ولې څوک نه راته کوي الله وایي چې دغه نه ملایکې زما ستاینه کوي چې تې تعداد ولا که معلومولی شي چې څونه دي وما يعلم جنود ربك إلا هو وإن من شيء إلا يسبح بحمده زما پاکي روانه ده زما حمد خلک وایي تا ته ضرورت نشته داسې ونه وایه چې الله څونه محتاج دی څونه زاري راته کوي وایي د کافر سره دوستي مه کوه الله وایي که مخ اړې په کافر پسې ځې احتیاج نشته ستا دپاره ما د کامیابی لاره وښوله و من هر هغه څوک یې توله چې دی تولي دا مخ اړولو ته وایي شروع بله خوا مخ وګرځي چې ته دغې پسې لکه فإن بشک الله الله پاک هو دی الغنی الله به پروا دی احتیاج چاته نه لري الحمید ستایل کړه سوی دی علی الدوام ستایل کړه سوی دی نو فسې په دې خبرو کې چې دا دونه مقاطعه اعلان سول پر ځینو مؤمنان خدرانه تمام سول چې اوه نو خدا کافر پلار به کافر دی به مسلمان چې د دې سره به نو خبرې امن کوي دوستي به امن ور سره کوي تر څو وخت په ژوند د پلار سره بیګانه سپي په ژوند د ورور او د تربور بیګانه سپي خبرې به ور سره بندي دښمني په مابینس کې اعلان سو جوړګر سره نه کیږي الله امید ورکړي چې د کم چا دوستي ستا په نصیب الله خپل رو جوړي ته دوستي مور ته کوه ته لکۍ مور ته ښوروه چې راسه هغه اسباب خپله جوړي څه یې جوړي الله به د ده په زړه کې اسلام ورواچي را بس دی به درته کښېني چې ما اسلام راوړی دی بس زه ورته سره یو دغسې وایي عصا قریب دی نږدې دی الله الله پاک دا نو د امید په بندګانو کې دا په امید کې استعمالیږي ښایي داسې به وسي معنا که وسو که نه وسو الله پاک چې چاته چې شای داسې بوس معنا او عدد د خامخا کیږي عصا هغه ځای کې د الله تعالی د پاره چې الله فاعل واقص یقین ځنی مراد نو عصا قریب دی نږدې دی الله الا پاک ان وجه خبره ته یجعل چې و بغرزي بینکم فمنس کې تاسو ای مؤمنان و بین او ما بینس کې الذين ده هغه خلقو عادیتم چې تاسو دښمنی ور سره کړې د منهم د دوی څخه د دغه کفارو سره چې تاسو د کوم چا سره دښمنی کړې ده ژر د چا الله تعالی بسته شو د دې منځ چې جوړ کی مودتن دوستي دوستي به درته جوړه کی دوستي د هغه رقم هم وسوه چې د مکه خلکو بره اکثر خلکو یې بره ایمان راوړي چې د مکه فتح وسوه هغه یو څو نه پاره و چې هغه ایمان را نه وړي هغه قتل سو درته هغه وخت نور ګور د بیرته په دوستي بدل سو خو الله ول چې ما اراده نه کړي زه نه غواړم منع کړی مې په هغه وخت کې وته د دوستي کوشش نه کړم نو نږدې دی الله دې ته چې وجه ګرځي بینکم په منځ کې ستاسې و بین الذین په منځ کې د هغه خلکو عادیتم چې تاسو دښمني کړې دي منهم د دغه کفارو څخه چې شي به وګرځي مودتا دوستي که ته ودانو کېږو په سوو مړي مو درمن سوي دي څونه جنګونه مو ترمن سوي دي غزاوې سوي دي بېرته به بیا زه ودی پر یوه سترخان کښېنو په یوه ملک به سره وسیږي والله قدیر والله الا پاک قدیر ډیر قادر دی الا د دې مشکل کارونه کولای شي دا چې دي چې دوه انسانان سره جوړ کړي والله غفور رحیم دا بیا پسې ورواچول چې نیکه په ګذشته کې داسې کار سوی لکه د حاتب ابن ابي بلتعه څخه وسو الله وی زه غفور یم توبه دی وکاږي هغه تیر دوستي ور معفوه او وس بس مؤمن ځینې جوړ شي والله الا پاک غفور بخښونکی دی رحیم پر پر مهربان دی منا که غلطی د چا سره سوي تم جنونه کاږي د الله د دربار چې ما خو کار کړی دی بالا ګر سره ولاړم په کفارو کې ساکسم الله غفور دی خو توبه وکاږي توبه به قبول کړي بله مسله دا لا ينهاکم الله عن الذين د دې لپاره نو یو شان نزول دی مولا قاری کیسه غواړي هغه قصه دا ده د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو میرمن و قتیله نومېدله ده دغه قتیله مشرکه وه د جاهلیت په وخت کې چې لا دوی په مکه کې اوسېدله نو حضرت ابو بکر صاحب دا طلاقه کړې وه خو د دې ښځې څخه حضرت ابوبکر صاحب یو لور هم درلودله بیبي اسماء رضی الله عنها یوه بیبي عایشه دا هم د حضرت ابوبکر صاحب لور ده چې دا یوه نبي علیه السلام ته ورکړې وه او بله چې وه هغه بیا چې وه دغه اسماء چې دا بیا و زبیر ابن عوام رضی الله عنه ته په نکاح ورکړې وه نو بیبي اسماء د زبیر ابن عوام سره په مکه کې لا واده کړی و دا هغه وخت څخه بیا چې نبی علی السلام مهاجر کېدی دا ور سره مهاجر اس وخپلار اتلی نو نو بی بی عائشه د بی بی اسماء د خپل خاندان ګرځ ولاړی خو هغه د دې مور چې و چا چا طلاق ورکړ او بکر سره هغه پاتې شو د حضرت عائشه مور بیا ام رومان نومېږي هغه ام رومان مسلمه و هغه مؤمنه و دغه قتیله چې امام نووي رحمه الله لیکلي وایي دا پر کفر مړه سول اسلام یې نه دی راوړي اګر چې په ځینو روایت کې راځي چې اسلام یې راوړي خو ډېر وروسته یې راوړي نووي رحمه الله وایي اسلام یې نه دی راوړي دا پر هغه کفر مړه سول نو په دې خو دې سر خلاص چې د ده دوې ښځې وې یوه ام رومان نومېدله چې د بیبي عایشې مور ده بله دغه قتیله نومېدله چې د بیبي اسماء مور ده نو چې دوی هجرت وکړي خو دوی ګرده ولاړه قتیله دلته پاته سوه چې پاتې سور نو برخه د خپل لور څخه لاس وخت لور مدینه ته ولاړه بي اسماء رضی الله عنها او دا په مکه کې پاتې سول نو دا ابن کثیر مظهری دا خبره ذکر کړې ورسته بل پیښه دا وسوله چې د حدیبیه صلح په شپږم کال د هجرت د سخت وسه د صلح ابرخنو سره لاس ودا التت هغه الترات لګ لکه هغه د طالبانو د امریکایانو یو وخت یو جوړه وسو درې ورځې د اختر د پاره او بس د بازار خلک سارا ته په حواسو دغه د دلته راله چې شي نه کیږي دلته چې د حدیبیه صلح د سخت سول قطیلیه دا فرصت پیدا کی چې وس خونه تعارض نشته جوړه سوی ده چې ور بس خپل لور کې زړه سوځ کړي بي بي اسمات شپږ کال د نه د لیدل شپږ کال تیر سوی نو څه تحفي او مالونه او څه غوړي او زیتون او دغه عسل دا شیان برابر کو روان سره خپل لور پښتنه په بخاری شریف کې دا بیان هم راځي نو هغه چې دا رااله مدینه شریف ته راورسېدل خپل د لور کور پښتنه وکړه بی بی اسما د زبیر ابن عوام مرمن چې د دې کور بچیری خلګو دغه کور دی ادا چوار له خود به دروازه اجازه وغوښته یا دغه چوار له بی بی اسما چې د ما زوی دی خبردار چې ودرېږي چې ودرېږي بارل زموږ کور ته مرز ولې خو تا خو ایمان نه دی راوړی موږ ایمان راوړی دی او اوس تازه کومه قصه تېره سوله د عتیب ابن ابي بلتعه خو هغه هم در حدیبیې وروسته پېښه سوه چې هغه بله ښځه راغلې وه نو خو الله تعالی دغسې شدید منع وکړه چې د کفارو سره دوستي مه کوئ نو نو چې ته کافره یې نو دا خو په دوستي کې راځي چې ته به زما کور ته راځې تا به ما ته سوغاتونه راوړي راکوې به نه نه نه نه چې رانه سې د باندې ودرېږه دغه دی قوي ایمان شپږ کاله خپل مور نه دلیدل او دا هغه په څنګه جذبه ور سره روانه ده خو د مور سره دی نو خبر پر فرض راځي سره را عرض کینو چې ره خپل آیات تسوس کړي مګر د اسلام ریشي چې د چاپ په پزړی کې شخصي سي حکم چراري خپل مور چې بار راځم اجازه نس زبې خپل ولاړ سم د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکم چې زمور کور ته پرېږدم کې نه پرېږدم خدا راغلی ده او آیاتونه خو هغه موږ مخ ته پراته دي چې موږ د دوستۍ څخه منع چې د کفارو سره دوستي مه کوئ موالات مور سره کوئ نو بره دا مبارکه را روانه سمراله و نبی علیه الصلاة والسلام ته بره یا رسول الله مور مې راغلی ده قتيله وس راځي کور ته دا وځه څه ورسره وکم د دوه جانو در منسوم هله اجازه نه راکې دا راغلی د مېلمنه د او د شپږو کالو بعد راغلی دا وس چا کړم شي واخلو د دې وس اکرام کښنول په کور کې دا جایز دي کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وجت امر کې ول ډېر شروي یا ورسره وکړه اکرام وکړه سله رحمي ورسره وکړه اسلام خو د دوستۍ څخه منع کړی دی د احسان منع نه ده کړې د ښه سلوک څخه منع نه ده کړې دوستي مور سره کو محبت چې د دې په کامیابی خوشاله کېږي او د د کوپر تا ته شخوان درکې د قانون شخوان درکې نور ګرد کار سره وکړه کده بل مل مغه خمور د سلی رحمی حسن سلوک سره وکړه نو دا چې را له بره رسول الله سلام اجازه وکړه راځه کورت برای کورته بوتل وی هغه تحفې چې راوړي وي هغه مور لره ورکړل دا ته څو شپې وسیدل د خپل لور زیارت وکړ شپې وکړه برابر ته ولاړ نو دغه واقعه چې پیښېدله چې رسول علی السلام خو اجازه ورلره ورکړه دغه آیاتونه چې دا اوس زه درته وایم دغه بهر نازل شو قانون یې کښې شو الله پاک چې تاسو د کفارو د دوستۍ څه منع یاست موالات چې ورته وایي ولا چې ورته وایي د هغو د کومک منع یاست د معاملې څخه چې حسن سلوک دی چې درته راوي کافر د دې څه نه منع د هندو سره چې د دې په اسلامي ملک کې اوسېږي مېلمه کولای شي واده ته غوښتلای شي یو چای پاټي ته غوښتلای شي دا احسانات دي دا حسن سلوک دي د دې يهودي اوسېږي مېلمه کولای شي زمي دی دی یا په امان په پاسپورت راغلي دي حسن سلوک جلا شي دي محبت او دوستي د زړه جلا شي دي الله وایي دغه تس د دې څه ناس مناسب دي فرمای قصه خو ما دا واوریدل لا ينها نه منع کوي کوم تیس الله الله پاک عن الذين د هغه کسانو څخه مو نه را منع کوي لم یقاتلو چې هغو جنګ نه دی کړی کوم ستاسو سره په دین په دین کې د دین په باره کې ستاسو سره نه دی جنګېدلی اګر چې کافر دی تاسو د هغو څه نه منع کوي ولم یخرجوا هغو تاسو نه نه یاست ایستلي کوم تاسو من دیارکم ستاسو د وطنو څخه کورنۍ ستا سره د دین په باره کې جنگ کړی دی چې ته ولې مسلمان یې نیت د خپل کور راایستلی نو لا ینها نه منع کوي کوم ته چې الله الله پاک عن الذین د هغه خلکو څخه لم یقاتلو چې دوی جنګ نه دی کړی کوم چې سره په دین یې په دین کې جنګ نه دی سره کړی ستا دین یې بد نه دی ایسولی ولم یخرجو او نه راایستلی اس کوم تاسې من دیار کوم د وطنو څخه ستاسې دا تاسې نه منع کوي د کومه کار څخه ان د دې کار څخه تبرو چې تاسې نیکی وکړي هم د دوی سره وتقسطو ته سي عدالت وکي الیهم ودی سره د خپل مور سره بالکل عدالت کولای سي د هغه سره بیرو نیکی کولای سي د دې څه الله تاسو کله منع کی نو ستا مور تاسو د مکه څخه سره واخصاست ستا مور تاسو سره جنگ وکي پچا کی د جن په باره کې خو نه لیکړي د جنگ په باره کې خو د مکه مشرکانو چې هغه فوجي چا جنگیدل او غو یعنی دا غس ار کافر کړل د کښه د تاسو سره د جن په باره کې جنگ نه لیکړي ته د وطن نه یې فرار کړي د هغو سره بالکل نیکي کولی سي چای ورته ایښولی سي بادام کورچي ورته ایښولی سي چې رالی خو مېلمه دی احترام یې کوي د جس الله منع نه کوي ان الله يحب المقسطين ان بشك الله الله پاک يحب خوشي المقسطين عدل كون کې الله زما ګر سره عدالت والا سړی خوښ دی حتی د خره سره به عدالت کوي ټنګه چله یې پر خره دغه نه بار را باندې کړي بار نه خر تر لاندې پروت خوره کوي څوک ټنګه په انسانانو نزنې پورته کیږي خدا ظالم دی الله تعالی د څه دغه سزا ورکړي د خره په باره کې د غوایي په باره کې د هر حیوان په باره کې چې څوک ظلم کوي حتی د سپي په باره کې اوس پیدا بل سره جنگ الله ویل سره جنگ خدا هم نوع دي نو چې هم نوع دي ته سره جنگ په جنگ سره چې خو ظلم پر کې کرکان سره جنگ ازل سره جنگ نو عدالت متق عدالت خوښ دي نو کافر خو من انسان دي په هغه صورت کې به د سره ته چې شنه کې مودت او دوستي نه کې چې دی حربي د ده سره به نیکي هم نه کوي بیا هم د هغه حربي سره چې دا جنګ دی په جنګ کې چې وژنې په نیکه طریقه به وژنې مسلط اسلام جایز کړی چې غوږونه ځینې پرې کوي یا پازه ځینې پرې کوي هغه یې حرام کړي دي علاوه په هر ځای کې عدالت ولا زما خوښ دی کته وانه چې الله مې د دې څه نه را منع کوي چې دغه کافر سره ځنې کی وکم احسان ور سره وکم چې جنگ زما سره نه کړي نو د چا څه مې منع کوي په سیب څه ګوره انما نه د بلکې دا رنګ د خبره یا نه را منع کوي کوم تس الله الا پاک ان الذين د هغه خلکو سره را منع کوي قاتلو چې هغه جنگ کړي کوم ستې سره فدین د جن په باره کې چې پر جن سره اخسته ستا ولې دلته قرآن شریف وایه ستا دا مدرسه زه ولاکه دلته پرېږدم ولاکه دلته ملایي راڅه وکړې ولاکه پلانی کار راڅه وکړې د دین د احکامو مخه نیسي تر اوسه پورې کشمکش نه دی شروع چې ساتر پکې دی نه منځ ته په وړنې ولي په سر کې ولې پرتوک په اغوندې ولې چادري پکې پلانۍ ولې کې د خپل دین کې مقاتله ده د هغو کسانو څخه چې را منع کوي واخرجو او استلی یاستکم تاسې من دیارکم د کورو د وطنو څخه ستاسې د هغه کسانو سره ته چې مکو دوستي مکو محبت موالات مکو وظاهرو او دی یو تر بل کو مک کړی علی اخراجکم پر استلو ستسی وظاهرو خو جو پام دی ملاقاری دی ته یې در باندې چلی دا بل د بغل هم سید مخابره ورسره کی چې دی دی دغه هم دغه سره مونږ دی هیڅ فرق نشته و ظاهر او تظاهر دغه دی چې معنا هغه د خلکو په چم یو یو نه الجا بل مخ پر وی معنا دغه صفه دواړو چې دا کار سره کی دواړه سره کومک دي د دغه دواړو څخه الله را منع کی چې دوست مور سره کو چې ما زه خو تا پېژنم چې ته خو هغه ارامې چې پر کور دې هغه امریکایان د دې مړېدل او ډکېدل او ولاړېدل ته په هغه ځای کې ستا ترنګ خوش د ستا د لونګۍ چرخول به جګ چې معنا زه خو نو دغه رقم دا تظاهر د هغه وکړي امداد د هغه وکړي ته دغه سلام منع کړي چې د دې سره دوستي مه کوه موالات مو ورسره کوه کېدای شي په خبره پوهېږي ته سلام منع کړي د چا څخه عن الذين قاتلوكم في الدين دا هغه چا څه چې تاسو سره مقاتله او جنگ په دین کې کړی دي او اخرجوکم من دیارکم او تاسو د خپل کورو څخه شخص تاسو مهاجران کړی یاست وظاهروا او د یو تر بل کومک کړی او علی اخراجکم پر رئیس السدسی نو علا من عقید دغه کسانو څخه کوم خبره ان دا تولو چې تاسو دوستي وکي هم د دې سره دغه سره موالات مکوي د زړه خوا خوږی مور سره کوي چې ارسه بربادي جو علا پاکه دغه تباکي ولې خدای د کردارونو موږ لیدلې په سترګو باندې که ته وایې نو خو بیا هم انسان دی نو الله وایي چې انسان دی ته ولا ورسره کوي نو واوره ومن هر هغه څوک یتوله چې دوستي کوي هم د دغو کافرانو سره د دغه چې دا په دین کې جنګ در سره کوي د کوره جرا باسي د بل کافر مرسته کوي که د جسر دوستي کوي فاولئک هم الظالمون فاولئک نو دغه خلک هم دوی چې الظالمون دا غټ ظالمان دي ظلم یې کړی دي نو خپل سزا به الله تعالی د دوی د ظلم ورلره ورکړي نو کې په دې دنیا کې ورلره ورکړي مسلمان یې پر کامیاب کړي برای هغه کوټ په ویستلې چې برای مړي نه ټولېدل خوم کېدلی شي مګر د آخرت عذاب هغه د شک وتلی ورته ګوري و دغه خلکو ته نو تر دغه ځای پورې دا مضمون پرسو چې موالات د کفارو سره دوستی کول هغه چې دی دوه نه خطرناک کار دی ګوره د ابراهیم علی السلام نو منای هم ورته کښېښول او هغه د لایل مرته کښېښو چې د کور اپسی اخسته پر کوم شي چې ته ایمان لري هغه دی نه مني او دی تا نه پرېږدي ته د سره دوستی څه رقم کوي خو مانا غیرت نه ایجابوي که واقعي ځان ته مجاهد وایه واقعي ځان ته دا سړی وایه چې زه الله راضي کوم دا کار به نه کوي که ته د کفارو دوستي هم کوې د الله رضا غواړې ول این خیال است و محال است و جنون دا نشي سره کېدلی په یوه لاس کې وایي دوې هندوانې نه وړه کېږي چې موږ د کافر دوستي په مخه راخیستې ده هم الله راضي کوي موږ خو نو سږ کال کور د کور عمرې ته تللي وو اوس ورته چې سږ کال دې کور د کوره مخ در تور کړه خو ما ته پېژندې چې پیسې دې هم د امریکایانو دي استولی هم هغوی کار دې هم د هغوی دپاره کوه نو دا دوستي نشي کېدلی چې دواړې دوستۍ دې وپالل سي هم د الله دوستي هم د ده دوستي الله تعالی دې موږ ته وساتي الله تعالی دې د ابراهیم علیه السلام اقتدا موږ ته رانصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین